چې هغه د عورتونو خپل د کار حافظون ساتون کی الا لا زواجهم مگر په بیان خپل باندې الا لا زواجهم مگر په بیان دي او ما ملکت ايمانهم یا هغه چې مالکان شي د خلاصونه دي فإنهم یقینا غیر ملومین فدې کې ملامت نه چې خایسته ده سینا په معنا ده څه خایسته تم بوتو بدهنی چې زرغونیږي لتیل سرات بوتو بدهنی چې را زرغونیږي سره د تیل او صبغ للآکلین او پدې کې سالم له د پارا د خورونکو پدې کې ترکاری د پارا د خورونکو وعليها پدغ حیوانات باندې پوچکی وعلى الفلك وبتيبان پدرياب کې تحملون تاسو بارول شئ ولقد ارسلنا بشكر على جرم نوح نوح عليه السلام الى قومه اخبر قوم تا فقال نویلی حضرت نوح عليه السلام يا قوم اعظما قوم اعبد الله دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی مالکم فتربصوا به انتظار کوي د دوباره کې حتا هین تر څو وخت پوري یا ودی دا پیران پاسي طالبان ته به تلل شي او یا به په دې لیونتوب کې مرشي نخلاص بشیته قال ویلی حضرت نوح علیہ السلام رب اے زما ربا انصرنی مدد کی زما بما کذبون په هغه سبب باندې چې د یمیشه ماته د دروغ نسبتونه کوي هیهات هیهاتا ډیر لری دے ډیر لری دے تصدیق او یقین لما ده هغه ستوعدون چې تاسو سره وعده کیږي شي ان هي ان دا الله حیات الدنیا مگر جنګ من دنیا له نموت و نحیا ان هو نبی دا پیغمبر الا رجل مگر یو سړی دی افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی نعوذ بالله من ذلک تعالی باندې درو وما نحن له بمؤمنین او نیمون دلرا تصدیق کن کی دادو چه سوئی ندان نمانو قال ویلی بے پیغمبر اے زمارا با انصرنی بما کذبون امدادو کی زما پا سبب دو درو ویلی دو دی مال را چلی ما تر درو نسبت کئی قال رب العالمین ویلی دا پیغمبر تا عما قلیل عما قلیل عما قلیل دلگی مدین پس عما قلیل یعنی بعد قلیل دین ستاسو د شریعت ستاسو د شریعت یو وانا ربکم اعظم تعلم کې ستاسو فتقون زمان او یریږي فتقطعوا امرهم ټکړو ټکړو کې د امرهم کار د دین خپل بینهم تمنسپل کې زبرا ټکړو ټکړو کل حزب هر یو ډلا بما تاسو باندې لدین چې راوي سره دي فرحون خوشاله وي فذرهم پرېږدي فی غمرتهم پدې سرکشي او گمراهي د دې کې حتا حين تر څو وخت پورې آیا سبون آیا ګمان کوي دي انما یقینا انما یقینا هغه څه نمدهم به تم چې کافر دي د کافر په نیک عمل باندې آخرت کې سنتیجه او ثمره نه مرتب کی ناغه تداغل غنی کو اعمال بدلی دنیا کې زر زر ملاوي نصار الہم دا زر بدلور کو ندیتا فل خیرات د نیک عملونو د وجنا بل لا یشعرون بلکې دوی پوهیږي یوتون ما تاو ورکی هغه چې دی ورکی یا یوتون ما تاو کای دی هغه چې کړی دی دی د عبادتونو نام وقلوبهم جند دی وجلت یریدن کی انهم چې یقین دی الی ربهم راجعون خپل رب ته واپس کیږي یعنی نیک اعمال کوي خو دې زوی یری چې قبول به کی الله کنا تی اوری دن کی او پوها نزو کوئی والذین یوتون ماتو دا متقیان و مومنان حوا کسان دی یوتون ماتو ورکی دی حوا چه ورکی یا کوي دی هغه چې کوي وقلوبهم وجلة او زرن د دې یریدون کی انهم الى ربهم راجعون چې یقینا دی خپل رب ته واپس کیږي نو سره د منځونو سره د ډېرو عبادتو یری جواب قبول یو کنه اولائک دغ کسان یسارعون فی الخیرات دی تلوار او جلدی کئی پنی کو کارونو کی وهم لها سابقون او دی دغ نیکو کارونو لپاره روان کی دن کی ولا نکلف نفسا تکلیف کنا چون یو نفس الا وسعها سامرن او د شپې کسی به مو بیانولې کسی کوونکی وي تهجرون او پریخ مو قران تر کړه مو قران افلم يدبر القول آیا د سوچ نه کړه په قران کې القول د قران په نوم کې ونن حتا اذا فتحنا عليهم تر دې چرا کولاو کو موږ په دی باندې بابن هغه دروازه ذا عذاب شدید چې خاوند د عذاب سخوا اذا هم فيه مبلسون نو ناسا پیئی پائے کنا امیدو وهو الذي الله غزاد ته انشاء لكم السمع چې پیدا کړی دي تاسو لپاره غوونه والابصار او سترګې والافدا غوونه قليلا ما تشكرون ډېر لږ تاسو شکر ادا کوئ وهو الذي الله غزاد ته زراکم فی الارض چې خوار کړی وي تاسو په دې کې ویله تحشرون او دغه الله تبارک جمع کړی شي تاسو قل ورتوا لمن الارض د چا د پار د لازم کومن فیها او هغه سوچ چې پرې زمکه کی ان کنتم تعلمون کوي تاسو پوهیدون کی سيقولون لله زرد شدید وای خاص د الله لپاره قل وا من بيده سوق دې چې پلاس داغ کې ملکوت کل شین بادشاہی د هر یو شی دا وهو یجیر هغه پناهي ور کوي چاله چې فحشي ولا یجار علیه دا الله مقابله کې سوق چاله پناهي نشور کوله ان کنتم تعلمون کجه تاسو په هیږئ سيقولون لله زرد چې دی بوای خاص د الله د تعالی قل ورتوا فانا تسحرون لکم طرف لپ تاسو باندې جادو کړو شوی بل آتیناهم بالحق بلکې راتل کړي نبی ته حق مسلې سره تقدار اذن کچرین پدا وخت کی لذهب خامخ بوتل وی کل الہ هر یو مددگار هر یو معبود بما چال خلقا چې کوم مخلوق پیدا کړل ولا علی بعضهم او خامخ غالب شوی به بعض دین په بعض باندې یعنی ستا صفتونه بیانې کله ورته شاعر وای کله ورته ساحر وای کله ورته مجنون وای وقل یا رب ای زما رب اعوذ بک پناه غالم ستا پزات من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نا واعوذ بک پناه غالم ستا پزات رب ان يحضرون اے زما رب د دینا چې دی را حاضر شي ماتا د هغه ورځې پورې چې دوی په کې د قبر نه راپورته کړی شي یا دنیا ته نشي راتلی فاذا نفخ فی الصور کله چې په کې به کړی شي په شپېلې کې فلا انصاب بینهم من نبی نسبنا پمند دی کی یوم ایزن تبارز ولا تساءلون او نبسوک دی اول تپوسنا کئی فمن سقلت موازینه هر اسوب چې درنیشی تلې د نیکي راغي فاولائک هم المفلحون مدا کسان هم دي کامیاب الله موږ دې کې وګرځي ومن خفت موازینه اور اسوب چې سپکی شي تلې د نیکي راغي فاولائک دا کسان الذين هوا کسان خسروا انفسهم فبارد جاری کولو د حد الله کې ان کنتم کچری تاسو تؤمنون بالله ایمان مروړی په الله او یوم الاخر او پرز رستنی باندې ولیشهد او حاضر دي شي عذابهما سزا ور کول د دې دواړو ته طائفه من المؤمنین یو ډله د مؤمنانو نه او مشرکتن یا د مشرک سرا والزانیت و بدکار زنانا لاین کی ہوها پنکان نالی دیل را عادتن الا زانن مگر بدکار سڑے او مشرک یا مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین او حرام کړی شوی د دغه زنا په مؤمنانو باندې دې معنا باندې اشکال مشکال ختم شو او نور اشکال لاغه تفصیل ان شاء الله او دو درسونو کې یا معنا داوا ازانی زناکار سړی لا ينکهو دې نه ملاويږي په وخت زنا کې الا زانیتن مگر د بدکار زنانه سرا او مشرکتن یا د مشرک سرا والزانیت بدکار زنانه لا ينکهوها نکاح نه مراد وتی وا یعنی جما نه کوي د دې سره صحبت او هم بستری نه کوي د دې سره الا ذان مگر بدکار سره او مشرک یا مشرک سره وحرم ذلک علی المؤمنین حرام کړي شوی دی دغه کار په مؤمنانو باندې والذین هاکسان یرمون المحصنات چې بدنامي لګي پاک پاک دامنو زنانو باندې او دا حکم د پاک دامن سړی دی ثم لم یاتو بیربات شهداء او بیا دای رو نړی په دیوانه سلور گواهان سلور گواهان په پیش نکی کله چې نقل کول تاسو د خبرو لره به السنتکم تجب خپلو وتقولون ويل تاسو به افواهکم تد خپل خلو ما ليس لكم به علم چې نو تاسو لره هغه باندې پوها وتحسبونه هینا او تاسو ګمان کول په دې باندې هینا چې داګنی معمولی خبره ده هینا معنی دې کې دا لهم د دوی لپاره عذاب علیم عذاب به درناک فی دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې والله يعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ ولولا فضل الله علیکم کچره نه فضل الله پتا سو رحمت د الله نو پتلوار به درکړو سزا وان الله رؤوف قسم دی نخری زان دی نمنی کئی قسم سرا ولا یاتل قسم دی نخری اول الفضل خاندان د غروالی منکم دتاسنا وسعت او د فراخی چلای ته په دین کې زیادت ورکړي فضل زیادت فی الدین او السعه زیادت فی المال دا چې بخنو کې الله تاسو لا والله غفور الرحیم الله دې ډېر بخون کې مهربان ان الذين بشکا کسان يرمون المحصنات الغافلات چې بدنامي لګي په پاک دامنو الغافلات نا خبر باندې المؤمنات مؤمنات مؤمنو باندې مدات خلق له په دنیا سلامت کړي شي دي په دنیا کې ول آخرت آخرت کې ولهم عذاب عظیم او دې لپاره به عذاب لوی یوم پکمر باندې تشهد علیهم چې گواہی به کوي په غی باندې السنتهم جبی داغي و ایدیهم لاسو داغي و ارجلهم خفی داغي بما كانوا يعملون په هغه سبا نشوي عمل کوونکی الا ما ظهر منها مگر هغه چې دي سرګن دینا سرګن سړي ظاهري پړو مخکاري او سرګن سړي ظاهري ساتر دی الا ما ظهر منها مگر هغه چې وی سرګن دینا دینه پړو مراد د علماء لیکلي پړو بندا سيني دا بعض زینت رنگارنګ پړو چغا ډېر خطرناک دغه استعمالول شریعت کې ناروا دي او دین مخ او لاس نه دی مراد ته زنانه د لاس او مخ ته پرده کی اباظ علماء چې ویلي چې مخ او لاس پرده نه دی مخ او لاس پرده نه دی نو دا غین مراد څه دی هغه په مس کې پرده نه دی زنانه د مخ د لاسونو په مخ په مس کې سرګند دی او په هر چې ظاهری د اجانب د پردو کتلی نو پاره کې لاس او مخ پرده نمرات تین جیدی امام ابو حنیف رحم الله مسلک کې د غلام نه پرده شاګر چې نور ائمه مسلک دا دی چې خپل غلام نه پرده نه کوي او التابعین یا خدمتګاران غیر اول الاربتی چې ندي شهوت والا غیر اول الاربتی ندی خاوندان شهوت من الرجال رسولنا او الطفل الذين يا ما شمان هغه ما شمان لم يظهروا چې خبر نوی دی علی عورات النساء پاغه پټو عورتونو د زنانو باندې نو دا سه معصوم نه خیر کې پرده نه کوي ولا يدربن بارجلهن او ندی وه خپل خپل پزمکا دا ان په معنا د اذا د اذا اردنا تحسنا کله چې دی اراده لري لږ پاک د امنې د نکاح نو تاسو په بدکارۍ مجبور کوي ما لتبتغو دې لپاره چې ولټوي تاسو حاصل کوي تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیا بعض منافقان ویني ساتلې او دا به پیسو د پاره په بدکارۍ مجبور کول ومن یکرهن او هر هغه چا چې زورو کو پدی فإن الله بشک الله من بعد اکراههن پس دا زور کولو د دین غفورن بخون کې دې زنانو لر رحیم رحم کون کې په دوی ځکه یې مجبور کړي ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات چنور دې سپګمې دا استوري وي عرش دې ملائکی وي والارض او پزمکه کې پیدا کون کې رڼا دې چې دی دي انبیا دي علما دي نیکان دي مثل نوره مثال درنا دا الله مثل نوره مثال درنا د توحید د الله پسینی د مومن کې یو قد بلول شي پدې کې من شجرتن د تیلو دا غوننا مبارکتن چې کې ډېر خیر او برکت الله چولې زيتونتن چاونه د خونه دا لا شرقیه ولا غربیه نه د مشرق طرف ته دا او نه د مغرب طرف ته دا نو معنی سوا نه خالص پنور دا او نه پسوري دا بلکې د مشرق او د مغرب په دې منځ کې دا یکادو زیتها فوفاه حسابه نو پوره ورکی الله د حساب کتاب دې والله سریع الحساب الله ډېر ډېر حساب کوونکی دا مثال لا کافر چې د کافر په قیامت نه یو اعمال کوي نامال په شان نشدای دی سره دی دی مال به دې په دې ملاوشي او چرې رسول سینا دا مثال د هغه کافر د دې میات کې تاکي بیان دی الله لرمن هغه مخلوقات فی السماوات چې پاسمانونو کې والارض پزمکه کې وتر مارغان صافات کلاون کی دی وزر خپل لرا صافات یعنی باسطات اجنحتهن او مارغان د الله پاکي بیان په داسې حال کې چې خپل وزر غړولي وما اولائک بالمؤمنین او ندی دغه خلق مؤمنان و اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې دی روبل لشي کتاب د الله تعالی پیغمبر د الله تعالی ليحكم بينهم د دې لپاره چې دا قران او سنت فیصلو کې تمام نزي کې اذا فريق منهم ننازهان يودل دين مولون مخلوي امر تابو یا که شک کوي دی په نبوت دا پیغمبر د الله کې امر تابو یا که شک کوي په بار د نبوت د پیغمبر د الله کې ام یخافون یا کی یریږي دي ان یحیف الله علیهم دا غني چې ظلم دی چې الله په دی رسول پیغمبر د الله بل اولائک هم الظالمون بلکې دا کسان هم دی دي کامل ظالمان انما کان قول المؤمنین بیشک دا خبر د مومنانو اذا دعو الى الله ورسوله کله چې ورو به لشي الله پیغمبر د الله تعالی يحكم بينهم دغه پاره چې فیصلو کې تمن دي کې اي يقولو سمعنا دا چوي دی وريدلوا واطعنا موږ تابعداري کوو فیصله الله او پیغمبر الله دا خبر د مبتدا محذوف یو طاعتکم طاعت معروفه تابعداري خو تاسو تابعداري معلومه قسمونه مخری تاسو معلومه تابعداري ده طاعتکم طاعت معروفه تابعداري تاسو تابعداري معلومه ده ان الله خبير بما تعملون بیشک الله خبردار تا چې تاسو کوم عمل کوئ قل واتي الله واتي الرسول تابعدارو کوي د الله او تابعدارو کوي د پیغمبر د الله فین تولوا کچره وایي د تاسو فانما نبشک علیه پدې پیغمبر باندې ما حاصل حملا چې تک پدوانې داغي ذمہواری خودل شوی دا چې تب تبلیغ کې وعلیکم پتاسو باندې ما حملتم هغه چې په تاسو باندې ذمہواری خود له شوی دا چې تاسو به تابعداري کوئ وَإِن تُطِيعُوهُ کچې تاسو تابعداري کوي پیغمبر د الله تهتدون لار ومني وما على الرسول نشته په پیغمبر باندې الا البلاغ المبين مگر تبلیغ د ظاهر او سرغن صفا واضح مسله وکړي وعد الله الذين آمنوا د نبی تبلیغ سره د مبین لفظ ذکر کړي تبلیغ معنی چې څه خبره پاتې نشي مبین واضح وي هر څوک د دین پاره پرځي باندې پوهش وعد الله الذين امنوا وعد کړ الله دا کسان سره چې ایمنان منکم تاسو نه وعملوا الصالحات ملونه کینی لا یستخلفنهم چې خامخا خلیفګان دکړي دي په ځمکه کې لا استخلفنهم فی الارض چې خامخا خلیفگان بکی دوی پزمکه کې کما استخلف الذین لک څنګه خلیفگان کړوا کسان من قبلهم چې مخکې دوی نو ولا یمکنن لهم او خامخا مضبوط بکی دوی تا دینهم الذی دین دوی هغه ارتدع لهم چې خوخ کړي دې دې لپاره ولا يبدلنهم او خامخا بدل کی بور کی دیتا من بعد خوفهم پس د یری د دین امن امن د دشمن غیر د کافر غیر بلالش یعبدوننی د عبادت او بندگی کوي ما لا یشرکون بی شیئا نبا شرک ایو ما سرش شے ومن کفر بعد ذالک چاچ کفر اختیار کو پزن دینا فاولائک هم الفاسقون نو دا کسان هم دی نه فرمان واقیم الصلاۃ واتو زکات پابندی کوي په مو ور کوي زکات واطیع الرسول تابعداري کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلکم ترحمون د دې لپاره چې پتا سره هم شي لا تحسبن الذين خام خاغمان مکوتا کسانو چې کافرون معاجزین فی الارض اجازت دی غواړي تاسو نه کسان ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دی خلا سنستاسو والذین واغ کسان لم یبلغ الحلم چې غیلا ندی رسیدلی بلوغ تا منکم تاسو نه ثلاث مرات درې کرتا یعنی درې وختونو کې ثلاث مرات مانو درې کرتا مراد تی درې اوقات تی من قبل صلاة الفجر مخکی د مزد سبانا لیس علیکم مشتر پتاسو ولا علیہمون پدوی جناہم سو گناہ سے تنگی ورا دیگه چې ماشومان ذکر نه په ماشوم خو ګنا ني نو جناح دی چې په معنا د ګنا نشته ولا علیهم نه په دی باندې جناحن ستنګي بعدهن فصل د وختوننا طوافون علیکم ډیر تلون کی راتلون کی ډیر تلون کی راتلون کی پتا سو باندې طوافون علیکم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ کله چې بلوغ تورسی ماشومان کله چې ورسیږي ماشومان منکم تاسو نه الحلم بلوغ تا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ کله چې ورسیږي ماشومان منکم تاسو نه الحلم بلوغ تا فلیستاذنون دی اجازت غاړي کما استاذن الذین لکه څنګه اجازت وختوا کسان من قبلهم چې مخکې وینو چې ایمان وروړي دی په الله او په پیغمبر د الله و اذا كانوا معه کله چې دی پیغمبر د الله سره علی امر جامع یوکار جامع باندې چې کې د جامعیت ضرورت وي د اتفاق او د ګڼو ضرورت وي لم يذهبوا لدي زنا حتى يستعذنوا تر دې چې اجازه غواړي پیغمبر د الله بینکم تخپل منس کې کدعاء بعضکم بعضا پشان دا واز او د بلنی باغستا صدا دې لرا یعنی دا مو چې یا محمد صلی الله علیه وسلم بلکې یا نبی الله یا رسول الله وای یا لا تجلو دعاء الرسول مگر غوی دعا د پیغمبر تخپل منس کې کدعاء بعضکم بعضا پشان د دعا د باغستا صدا دې تا پیغمبر کچاله خیر لاس چت کړ نجولې کې به خیر واقع شي او کچاله خیر یو کې تباہ او هلاک بشي قد يعلم الله الذين بیشک پیجنی الله کسان یتسللون منکم چې پټ خوېږي تاسو نه یتسللون چې پټ خوېږي تاسو منکم یعنی تاسو د مجلس نه فلیحذر الذین نودی ریا کسان یخالفون عن امره چي مخالفت کوي د حکم او فیصله د پیغمبر الله نه ان تصيبهم فتنه دا چې ورسیږي د تاسو مصیبت په دنیا کې او یصيبهم عذاب الیم یا ورسیږي د عذاب درناک الا خبردار ان لله یقینا خاص د الله لپاره دی ما فی السماوات هغه چې پاسمانونو کې ولر دې پزمکه کې دا کیسې د پخوانو دي اکتتبها چې لیکلي دي د پیغمبر لره او لیکون کی اکتتبها پر معقولی اعتراض کوي چې ویلي چې د پیغمبر لیکلي نو پیغمبر خو لیکل نشول کولای کړ ځکه وایي اکتتبها لیکلی دی دلر دی پیغم اکتتبها لیکلی دی دلر یو لیکن کی کتبها له کاتب لیکلی دی دلر دلر یو لیکن کی را لګلې دې دا قران هغه ذات يعلم السر چې پوهیږي هغه په پټو خبرو باندې فی السماوات والارض پاسمانونو زمکو کې انه کان غفور الرحیم یقینا د الله د ډېر بخون کې او مهربان وقالو او ویل بني مشرکان ما لهذا الرسول تجری چې روان وي من تحتها الانهار لاندې دا غین نهرونه ويجعل لك قصورا وبغري تعالی ربنګلي واستار علی گل دنیا ته د باغونو او بنگلو لپاره نه الله عز په دې قادر دا دای چې کم بنگلو او باغونه یا دای دینه بهتر بندر کم استاد راتلو مقصد بنگلو او باغونه نه یحشرهم فکمر چرا جمع بکی دی وما او هغه چاله را یعبدون من دون الله چې دوی ورته عبادت کولو سوا د الله نه ملائکی عیسی علی السلام او زیر علی السلام پیریان فیقول رب العالمین وای د انبیاء ته نیکانو ته اولیاء ته وای انتم اضللتم عبادی آیا تاسو گمراهان کړو دا بندگان زما هاولای چې داوی اے اولیاء اے نیکان اے انبیاء ولا تاسو له ویلو چې تاسو عبادتونه کول ام هم ذل السبیل یا کدی گمراهانو تخپل د سیلارنا ډېر رزق دی ورکړو ډېر عمر دی ورکړو په مستۍ کې راغلی حتا نسو ذکر تر دې چې هیر کړو د قران هیر کړو توحید هیر کړو ایمان وکانو قوم بورا او د یو قوم تبا کی دن کې فقد کذبوکم الله بری مشرکانو ته وی بیشک دروجن کو تاسو لرا تاسو غ معبودانو تاسو خو دار لدی ویلی وینا الله دروغ ویلی موږ لنی ویلی چې موږ له سجدي کوي موږ له نظر منخت او شکرانه او نظرانه را کوي یا موږ را مدد کوي فقد کذبوکم بشک دروجنی کوي تاسو بما تقولون په هغه څه کې چې تاسو بویل چې دا مددګاران دي فما تستطيعون نو تاسو به وسون لری صرفن داړو د عذاب د خپل ځانونو ولا نصر او نه امداد ومن یظلم هغه چا چې ظلم کو یعنی شرک یو کو منکم تاسو نه نذقه نو بسکو دل عذاب کبیر عذاب لی الله پنا راکه وما ارسلنا قبلک او نور علی گلی مخکستان من المرسلین د پیغمبرانو نا الا انهم مگر یقینا دیچو لیاکلون الطعام خامخوا خورا بدوی طعام روټی به خورا هر نبی روټی خورا کبن آدمو ويمشون في الاسواق او دای به ګرځیدل په بازارونو کې په خار دي خلکو داو دای به ولی یې ټول مرو چا بازار کې نو کتلې ولی خو په بازار کې ګرځي چاله وای بای دا سودا غلطه مخر سوا موز لرا شانې کوي لرا شه د چولی چې تغار کې پټ ناس نه بده جمع مسکم یو کی چاله بده نه کوي خبره سوک ويمشون في الاسواق الله وی ګرځي دي په بازارونو کې حدیث کې راځي نبی عليه السلام یو ځل بازار ته وروته دانو کې لاس والو نه پاسه اوچي وي د لاندې لوندې وي دا ولې دا باران شه نو د پاسه کې چي چوري وی من غشا فلیس مننا چا چې ګډونو کو نو دا زما امتی نه نو که بازار نه وروته دا خبره وکم لیکي ویم مشون فی الاسواق او ګرځي دل بدغام بیا په بازارونو کې وجعلنا بعضکم اتصبرون آیا چې تاسو صبر کوئ او کنا وکان ربک بصیرا او دې رب ستالی دن کې ستارب ګوري هر چاله چې غریب په غریبۍ کې څه کوي مالدار په مالدارۍ کې څه کوي بیمار په بیماری کې څه کوي صحیح په صحت کې څه کوي